الناس چې مال لري پر خرج کوي چې ځان خلکو ته وخی نو دې آیت کې د هغې مقابل له ابتغاء مرضات الله چې د الله تعالی د رضا لپاره خپل مال خرج کړي مخکې آیات کې بیان شو الله یؤمن بالله والیوم الاخر په الله باندې ایمان نشته لري په ورځ د آخرت باندې یقین نشته لري نو دې آیت کې الله تعالی وایي وتثبیت من انفسهم نو دا د مخکې مقابل دی ومثل الذین ينفقون اموالهم مثال دا کسانو چې خرج کوي مالونه خپل ابتغاء مرضات الله د پاره د طلب کولو د رضا د الله تعالی او تثبیت من انفسهم او د پاره د کلکوالی د خپل ځانونو او تثبیتا او د وجه د کلکوالی نه د وجه د کلکوالی د خپل ځانونو نه کا مسلې جنتین بربتین په شان د حال د یو باغ باندې دی بربتین په سربا بوګز مکه کې اصحاب هوا بلون چې ورسیږي هغې ته ګڼ باران فاتت اکلها ضعفین نو ورکی میوی خپل ضعفین دوچن دوچن فإن لم یصبها وابل نو که اون رسیږي هغې ته ګڼ باران په تلن نو لږ باران هم د هغې لپاره پوره دی د آیات معنا او مقصد څه دی ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله چې مال د دې لپاره خرج کوي چې الله تعالی را ناراضي شي ځکه د الله تعالی رضا په ټولو نعمتونو کې لوی نعمت دی حدیث کې مراغلی دی چې کله جنتیان جنت ته لاړ شي الله تعالی به ورته وایي چې تاسو خوشحاله یې که نه زه تاسو ته نور نعمتونه در کوم دا بندگان به وایي الله تعالی موږ په جنت کې یو الله تعالی د دې نه باندې بل نور کم نعمتونه دي الله تعالی به ورته وایي زه دا نعمت تاسو در کوم چې زه به ناراضي یم او زه به نه چېرته خفه کېږم نه الله تبارک تعالی دې ټول مؤمنان مسلمانان راضي شي نو دا الله تعالی رضا د په ټولو نعمتونو کې یو لوی نعمت دی و تثبیتا من انفسهم تثبیت په معنا د تصدیق سره دی تثبیت په معنا د یقین سره دی تثبیت په معنا د ثواب ګڼلو سره دی نو معنا دا شوله دا ټول معنی په دې کې صحیح دي او تثبیت من انفسهم او د پاره د تصدیق د خپل زړونو د پاره د یقین کولو د پاره د ثواب ګڼلو د پاره د خرچه کوي حاصل د دې داري چې مؤمن مسلمان د دې لپاره خرچه کوي د الله تعالی په لار کې چې الله تعالی را نه راضي شي ابتغاء مرضات الله وتثبیتا من انفسهم او خرچه د دې لپاره کوي چې دا نفس مې مضبوط شي په انفاق کولو باندې په صحیح مصرفونو سره او بخل او شومتیا دا مې د نفس نه وځي د دې لپاره خرچه کوي ځکه انسان دا ډیر زیات بخیل دی د الله تعالی په لاره کې شیطان هم نه پرېږدي چې د الله تعالی په لاره کې خرچه وکړي نو د هغې مثال کمثل جنتین بربتین په شان د حال د یو باغ باندې دی بربتین ربوا په عربۍ کې بوګز مکه او سربې ځمکې ته ویلی کېږي په هغې کې ښه فصل کېږي اصابها وابل ورسېږي هغې ته ګڼ باران فاتتو کلها ضعفینې نو بوږه ځمکه ده سربه ځمکه ده مزیدار باغ په هغې کې لګېدلی دی او په هغې کې قسمه قسم میوې دي د میوو بوټي دي په هغې کې نو په هغې کې نهرونه هم چلیږي او د نهرونو نه علاوه اصابها وابل وخت په وخت باندې په هغې باندې ګڼ باران کیږي نو په عتتو کلها ضعفین یې ورکوي هغه باغ میوې خپلې دوچن دوچن بهترین فصل په هغې کیږي او ډیر میوجات په هغې کې کیږي په علم یصبها وابل نو که ونه رسیږي هغې ته ګڼ باران په تولن نو پوره یې د هغې لپاره شبنم د ځمکې تولن تول په عربۍ کې یا په معنا د لږ باران سره او یا طلون دا د ځمکې کم شبنمی په دې ځمکه کې خپله پرخه او تام خلک وی وی په ځمکه کې پرخه شوی ده کله چې سهار خلک راپاسی د فصل ته وګورئ په دې کې د سیده اوخ کو اوخ کو بشان د کې دغه په دې فصل په سنختی او به په دې په سنختی هغه د تول وی پاره به کی والله بما تعملون بصیر الله تعالی د استاس په عملونو باندې دونکو تطبیق د مثال له مثال سره دا شری یو مؤمن مسلمان دی چې هغه انفاق کوي د حلال مال نه او د هغې مقصد دوه خبرې دي یو خبره دا ده چې یو یو خبره دا ده د هغې تعلق دی د برې سره ابتغاء مرضات الله چې الله تعالی را ناراضي شي یو مقصد یې دا دی نو دا تعلق شو د بره اسمان سره او دویم مقصد د هغې لاندې دی او تثبیت من انفسهم نو د هغه انفاق ډېر زیات ثوابونه دي د هغې انفاق ډېر زیات ثوابونه دي او کله چې صرف تثبیت مقصد یې دې لپاره چې دا نفس مې عادت شي د انفاق په سبیل الله سره الله تعالی له ثوابونه راکړي اخلاص پکې موجود وي د ریا د سمعت د من او د اجې نه پاک وي نو دا سبب دی لپاره د یو ثواب د یو ثواب د لپاره سبب دی دا یو دی دو ثوابونه ابتغاء مرضات الله او دویم تثبیت من انفسهم نو ډبل اجر او ثواب به ته ملاویږي خو لیکن که مقصد پکې صرف تثبیت من انفسهم وي چې ظلم مضبوط شي په انفاق په سبیل الله باندې الله تعالی له ثواب راکړي نو بیا یو ثواب به ته ملاویږي لکه څرنګه چې دغه باغ ته دوه قسم اوبه ملاوېدلې یو د پاسه طرف نه باران راته په هغې باندې او که باران نه نو لاندې د ځمکې خپل نم د هغې لپاره پوره نو دلته کې هم دا مقصد دی نو دا د دغه باغ هم په دوو طریقو باندې وبه کېده یو د پاسه طرف نه نو دا مؤمن مسلمان چې خرج کړي د الله تعالی په لاره کې نو یو مقصد د دې د پاسه طرف سره د ابتغاء مرضات الله چې الله تعالی الله تعالی را ناراضي شي او دویم هغه باغ وبه کېده په څه باندې لاندې په خپل شبنم باندې په خپل پرخه باندې په خپل نمۍ د ځمکې باندې وبه کېده نو تثبیتا من انفسهم خو لیکن دلالت کوي په دې باندې چې دا هم یو مثال دی او په دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي څلورم مثال د هغه چا لپاره چې هغه انفاق کوي خو لیکن په باطلې طریقې سره انفاق کوي او داسې اعمال کوي چې مخکې صحیح اعمال او دغسې مخکې صحیح انفاق یې کړی هغه هم پرې باندې باطل شي عمر او مال یې دواړه برباد شول ضایع شول نو ده ته هیڅ ګټه میلاو نشي د آیات د مشکلاتو نه دی خو زه په اسانه طریقه باندې ویم اول ترجمه ته وکشئ او بیا تطبیق کوئ د مثال او مثل سره ایا ود احدکم آیا خوخی آیا غواړي آیا مینه کوي یو تن ستاسو نه ان تکون له جنتون چې وي د هغې لپاره یو باغ من نخیل د کجورو نه او اعناب نه او د انګورو نه من نخیل نخیل دا بهترین بوټی دی د کجورو بوټی چې هغه میوې ورکوي او بهترینه میوه ده امام راغب رحمت الله علیه لیکلی دی وای کجوري ته نخیل ځکه وای نخیل په معنا د منخول سره دی منخول چن کړلای شوی یو شی چې چڼ شي نو هغه مزیدار شي کن په خاورو کې ګټي چڼې کې مزیدار خاور تر راوځي دغه سه کله چې خلک عام بیکاره وړي هغه چن کې خلک نو هغه کې کم بوس کسکر و غیره بیکاره څه شي هغه ته پاتې شي نو په ټولو ونو کې په ټولو بوټو کې بهترین شی دا کجوره ده دا چن کړلی شوی ده په نور بوټو کې ځکه ورته نخیل وایي او دلته کې اعناب ذکر شوی دی او کجورې ذکر شوی دی مفسرین وایي په عربو کې دا دوه میوې ډېرې زیاتې محبوبې وي د دې پیدې هم ډېرې زیاتې دي د دې وجه نه دا ذکر شوي ان تکون له جنتون چې وي در لپاره باغ من نخیل د کجور نه او عنابین او د انګورو نه تجری من تحت الانهار چې بهیږي لاندې د هغې نه ولې له فیها من کل ثمرات او د لپاره شته په هغه باغ کې من کل ثمرات د هر قسم میوونه من کل ثمرات یعنی په دې کې اشاره ده ته یوازې په دا باغ کې کجورې او انګور نه دي بلکې د هغې نه علاوه نورې پکې هم ډېرې میوې شته دی ډېرې پکې غلې شته دی و اصابه الکبر او ورسیږي دغه انسان ته بوډاوالی یو سړی دی بس ځان له باغ لګولی دی او په باغ کې ډېرې زیاتې پیدې دي میوې دي پکې او خصوصا پکې د کجورو ونې دي پکې د انګورو ونې دي پکې او دغه انسان بوډا شي وله ذریه ضعفاء او د دغه لپاره بچیان وي ضعفاء کمزوري کمزوري بچیان هم دی واړه ماشومان دي داتې مراد دی کسب نشي کولی او یا مراد د ضعفاو نه داده چې بالکل غریبان دي عاجزان دي د اولاد نه په قو خرچه هم پر پلار باندې بوج دی او د پلار سره هیڅ قسم مدد نشي کولی په اصابها اعصار ورسیږي دا اورته ورسیږي دا باغ ته اعصار تیز سلی پیه نارون چې پای کې اوري په ترقت نو دغه باغ وسوځوي کذالک یبین الله لكم الایات دغه سی بیانې الله تعالی تاسو ته مثالونه الایات نو مراد پدې کې آیاتونه د مثالونه دي لعلکم تتفکرون دیر پاره تاسو سوچ او فکر کوي پدې کې پدې کې سوچ او فکر کوي الله تعالی وایوس خردی مثال مطلب سره د سړی یو باغ دی او دغه باغ کې هر قسم میوې دي ډېرې میوې پای کې کی او خصوصا پاره کې میوې د کجوري دي میوې پکې د انګورو دي او په هر قسم میوه باندې مشتمل دی او د اولاد دی بالکل بیکاره دی ضعیف دی کمزوري دی او د سره امداد او کومک نشي کولای په دغه باغ باندې تیز سیلی راشي او هر څه له وسوځوي نو دغه سی الله تاسو ته مثالونه بیانوي دې څه مطلب شو امام بخاری رحمت الله علیه حدیث ذکر کړی دی د عمر رضی الله تعالی عنہ و یو ورځ عمر رضی الله تعالی عنہ د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم نه پوښتنه وکړه چې د دې آیات تفسیر بیان کوي چې د دې څه مطلب دی لکه دا مشکل آیات معلومیږي ښه باغ یې وسوځه او څه مطلب شو لکه نو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اظهار د عجز وکړه په دې باندې مونږ نه پوهیږو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما را وړاندې شو جواب یې ورکړه وایي دا مثال دی دپاره د دا د عمل مثال دی دا د عمل مثال دی او د هغې تفصیل په دې طریقه باندې دی تفصیل دا سره تطبیق د مثال د مثال سره دا سره یو مالدار انسان دی چې دا غي سره هر قسم مالونه ور سره دي او مالونه د الله تعالی په لار کې خرج کوي دغه سید الله تعالی ته بيداری کوي لکه سرنګي چې رد باغ دوه قسمه نو دغه سی انفاق او خرچه د الله تعالی په لار کې دوه قسمه یو فرض د دویم نفلی ده باغ کې دوه قسم ونوي نو دغه سي خرچه هم دو قسم دي د الله تعالی د رضا لپاره د الله تعالی په اطاعت کې د الله تعالی په تابعداري کې خپل مارج خرج کوي دو قسمه یو فرضي او دویم نفلي صدقات په کې هم کوي سرنګ چې د باغونو نهرونه هم شتره نو دغه سي دا صدقات چې دا ورکي نو وخت په وخت باندې دا ډیریږي ایمان سره هم شتره نو پاغه سره په دې ایمان سره په دې اخلاص سره دغه صدقات او سیراب سیراب کیږي هغه الله تعالی دا قبلای لکه هغه باغ ته چې اوبه ورکړي او هغه مزیدار شي نو دغسې دا انسان چې کله صدقې وکړي نو په صدقو سره اخلاص پکې موجود دی ایمان پکې موجود دی نو دا صدقې سیراب شولې الله تعالی ول په ثواب ورکړي بیا لکه سرنګي چې دغه باغ کې نور ثمرات دغه دوه قسمونه علاوه نورم موجود دي وله من کل ثمرات نور میوه پکې هم شته دی نو دغه انسان د لپاره نور اطاعت د الله تعالی نور اعمال د خیر نور عبادت بدنیه او نور عبادت مالیه پکې هم شته دی بیا لکه څرنګ چې دغه انسان بوډا شي ضعیف شو کمزور شو نور کسبونه نشي کوله نو په دې انسان کې کمزورواله د عقیده راغې نیت خراب شو او شیطان وسوسې په دې باندې غالب شولې نو ایمان او نیک اعمال پرې خودل بیا لکه سرنګ چې د دغه باغ دغه مالک د فر اولاد شته دی خو لیکن کمزوري دي نو دغه سي په دې انسان باندې د نور بندګانو حقونه مراغلل قرضې پر اخر کو راغللې او هغه خلکو سره امداد نه کوي بلکې هغه ته مطالبه کوي د خپل حقونو لکه هغه ماشومان اولاد دي ضعیفان دي د د سره مدد خو نشي کولای خو لیکن د دنه غواړي نو په د باندې د خلکو حقونه راغلل د دنه هغه غواړي بیا لکه سرنګ چې په دغه باغ باندې ګرمه هوا راغله او دغه باغ یې ولا وسوځاو هر څه ولا ختم کړل نو دغه سي د دغه انسان په انفاق کې ریا راغله سمعت راغې من او عجب کې راغله په اعمالو کې رسمونه او بدعات شروع شوله نو د د چې د کم د طاعاتو کم د طاعاتو د اعمالو چې کم ثوابونه نو هغه یې چور کړل هغه تې واخیستلی شول او بیا سیلی په هغه باغ باندې راغله نو هغه سیلی هغه باغ بالکل ختم که نو د چې د کم د ایمان باغ یې لګولی نو دغسې د نیکو اعمالو باغ یې لګولی نو په هغې کې شرک راغی کوپر راغی نو هغه هر څه یې له ختم کړل وایي سوځولو له هغه ختم شول نو دا د عمل مثال دی او تطبیق د مثال له مثل سره په دغه اوس کله چې دغه انسان دغه حالت ته ورسېد نو هیڅوک سره کومک نشي کولی بې دینه او بې ایمانه لاړ د دنیا نه ضعفا او کمزوري ضعفا او یا ماشومان یا کمزوري چې د خرج چې د هغوی خرچه په ده باندې بوجي په اصابها اعصار ورسیږي دې ته تیز سیلی پیه نارون چې پای کې اوري پخ ترقت نو وسوځوي هغه باغ لره کذالک یبین الله دغسې بیانوي الله تعالی تاسو ته الآیات آیاتونه مثالونه لعلکم تتفکرون دې لپاره تاسو ته یې کې سوچ او فکر وکړئ نو په مثالونو کې سوچ او فکر کول علی رضی الله تعالی عنہ مراد درینه د امر د فرضیت د پاره دی نو په دې آیت کې الله تعالی مسله د عشر او د زکات بیانوي خو لیکن نور مفسرین وایي چې د آیات شامل له فرض او نفل دوه تر شامل له زمکه کې فصل شعر باغونه دي نو دا غینه دا غینه زکات ورکاو دا غینه عشر ورکاو او دغه سي عام نفلی صدقات دا کا یا ایها الذین آمنو ایمان ولو انفقوا خرچه کوي بیا یا ایها الذین آمنو راول شي بار بار می تاسو ته ویلو چې عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای کله چې یا ایها الذین آمنو قران کې راشي نو بیا پکې سوچ او فکر کوي چې د دین ورستو الله تعالی ته کوم خبره کوي نو په هغه باندې عمل کول د ایمان تقاضا ده نو د الله تعالی په لار کې پاک مال خرج کول حلال مال خرج کول دا د ایمان تقاضا ده یا ایه الذین آمنو ایمان والو انفقوا خرچی کوئ من طیبات ما کسبتم د پاک کرا حلال مال هغه نه چې تاسو ګټلې دي د انسان سرمایه چې جوړیږي دا دوه قسمه ده انسانان په اعتبار د مال سره دوه قسمه دي یو سرمایداری تجارت کوي تجارت پیشه ده کارخانه دي نو انفقو من طیبات ما کسبتم خرج کړئ د الله تعالی په لار کې کرا حلال مال هغه چې تاسو ګټلې وي کارخانې دي تجارت وغیره دي دویم خلق مالدار خلق چې دي نو هغه جاگیردار خلق زمیندار خلق صاحب جیدات خلق چې داغي پسلونه کیږي داغي جیدات او داغي زمکه زیاتی وي نو مما اخرجنا لكم من الارض دغه ته به اشاره او خرج کړئ د الله تعالی په لاره کې د هغه څیزونو نه چې راویستلي دي موږ ستاسو لپاره من الارض د ځمکې نه من الارض الله تعالی تر ځمکې نه راویستلي دي هغه هر قسم شی چې دی چې د ځمکې نه حاصل شي پسنونه دي معدنیات دي وغیره په هغې کې عشر دی په هغې کې زکات دی دغسې نپلي صدقات دي په هغې کې دا خرچه که باغ دی دی په هغې کې ونې دي په هغې کې بوټي دي په هغې کې میوې شوي دي نو هغه د الله تعالی په لار کې خرچه که مجاهدینو باندې مصرف وکړه کلی کې غریبان دي یتیمان دي په هغې باندې خرچه وکړه دغسې پټي دي او پټو کې د سبزیانې کرلې دي مؤمنانو مسلمانانو لحاظ په هغې کې وکړه ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بیاخذی الا ان تغمضوا فيه ولا تیمموا الخبیث وقسم کوي دردی مال منه دغه مال نه منه د ضمیر ما کسبتم او مما اخرجنا لکم تراجره او قصد مکوئ منه دا کم مال چې تاسو ګټلی یا تاسو لره مونږ په ځمکه کې راویستلی تنفقونه چې خرج کوئ تاسو دغه مال ولستم بیاخذیه او نه یې تاسو اخیستون کې هغې لره په خپل حق کې الا ان تغمضو فی مګر په هغه وخت کې چې سترګې پټې کوئ تاسو په هغې کې څه مطلب دی د دې آیت د دې آیات مطلب دا دی چې د الله تعالی په لار کې ورکوي نو کره مال ورکوي بهترین مال ورکوي ښه مال ورکوي او بیکاره مال ردی مال هغه د الله تعالی په لار کې مور کوي او ردی مال ستوي ولستم بیاخذیه در خبيس تعریف شو ردی مال هغه دی چې کستا په حق کې تعالی سوک درکې ستا په چا باندې قرضه ده یو من لګان نه غستی دي وستاله واپس دغه یو من لګان درکې نو تا هغه چڼکې چې دا پکې بیکاره دی دا پکې نیم دی دا پکې سخا دی دا ډیر زیات واړه دي نو څه چې په خپل حق کې د چانه کم مال نه اخلي نو هغه د الله تعالی په حق کې هم ورکوه دغه نه صدقې مکوه چې ځان لې نه اخلي او الله لې ورکي ردی مال بیکار مال او ایکسپایر مال به د الله تعالی نه ورکي الله تعالی له بخا صحیح مال ورکي ولا تیمم الخبیث او قسم کوي د ردی مال او قسم کوي د خبیث منه د دغه مخ کې مال نه تون په قونه چې خرج کوي تاسو په لار د الله تعالی کې ولستم بیاخذیه او نه تاسو اخیستون کې هغه در په خپل حق کې الا ان تغمدو پیه مگر کسترګې پټې کوي پاره کې اکثر یو بیکاره روپی جای او بیکاره شی دی نو نه اخلي د بل چانه خو یې وایه سیم نه کېږي وایه خله مړه سترګې په پټې که وایه خله پرېږده وایه بدل به شي وایي دا خو سیم د دنه نه کېږي اوس ستا پې پنځوس زره روپۍ دي دا دوه نوټونه پکې خراب دي وایه سیم نه کېدلی خو سترګې به پټې کوی وایه خله نو الله وایي چې ته خو نه اخلې په خپل حق کې نو زما په حق کې دغه ولې ورکړې دا بېکاره مال واعلمو پوه شئ ان الله غنی حمید الله تعالی به حاجت لري حمید ستایلی شوی دی د برای ابن عازب رضی الله تعالی عنه نه نقل دی ابن کثیر رحمت الله علیه نقل کړی دی وای انصار صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم هغه ودا سې کوله چې کله به کجوري شو کولې نو په دغه وخت کې ودا سې کوله چې د کجورو نه به غنګو چې راوړل او په د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جماعت کې مسجد نبوي کې یو رسۍ د دوو د دوو ستنو په منځ کې یو رسۍ غوټه شوی او دا غونچکونه به خلکو راوړل او په هغې کې به ځوړندول ځکه د نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام اصحاب صفا صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی به علم زده کاو نو دا وظیفه وه نو وظیفه به خلک راوړي جماعت ته به مدرسې ته به وظیفه خلک راوړي طالب به پسې نه ګرځي خو دا وروستو داسې شوې ده په ابتدا کې هم دقسې وه خو لیکن وروسته خلکو بیا نه راوړل نو خامخا بیا طالبان زی بیا کورون ته اواز کوي نو وی وظیفه راوړی خدای مو بخه او کم کورونه چې صحیح وظیفه نه ورکوي نو بیا طالبان داسې وایي وظیفه راوړی خدای ووهه داسې وایي خدای مو ووهه وظیفه صحیح راوړی نو خیرې به ځان ته به طالبان باندې نه کوي طالب د تراشي او په کوڅه کې راته ودرېږي نو د دې طالب احسان به خپل ځان باندې مني احسان دا چې دا خو په تا باندې د دا حق و چې تا ولا مدرسې ته وړي وې جمعه ته ولا وړي وې خو لیکن اوس جمعه ته مدرسې ته تنه وړي هغه ستا کوسې ته راغلی نو مخکې سات می خبره وکړه چې کم حق در باندې دچا هغه دی ور نه که نو الله تبارک تعالی په قیامت کې یو گنجه مار یو خامار ور باندې الله تعالی مسلط کیو په دې خلی کې ور بیا درنه ګرځي او د پردی پردی نوړی چې خوړلې ده دا به نه بیا راوباسي طالب چې یو ټیم لرانه غې ډوډۍ له نو بیا ماښام له دوه ورکه غرمنۍ ده ته هم پاتې ده سهار چې رانه غې نو بیا د غرمې سره چې مرکه چې دا سره دغه شي ځان لري کور ته فروټ راوړی دی یو خلطان یو طالب دغه طالب ګرځي په وظیفه پسې نو هغې له پکې هم یو مڼه ورکه هغه به خوشحاله شي الله تعالی ول په اجر درکې خوشحاله بشي نو دې ځکه الله تعالی دغه وای نو برای ابن عازب رضی الله تعالی عنہ فرمای انصار صحابه کرام به د کجوري راوړلې انصار صحابه کرام به د کجوري راوړلې او دغه طالبانو بیا دغه نشو کولی او خوراک به دکاو نو کم ځای کې د چا په د چا په ملکیت کې نو ونی دی بوټی دی چې پاره کې میوي کیږي ټانګوان دی الچی دی یا نور چې کوم فروټ دی مڼې وغیره دی یا انګور دی نو مدرسې ته طالبانو ته وړی دا ول ورکوي خامخا دای د باندې حق دی د دې آیات په تفسیر کې لیکلی ابن کثیر رحمت الله علیه د برای ابن عازب رضی الله تعالی عنہ روایت نو خلق و کجوري وړلې او د دوه ستنو په منځ کې یو رسۍ غوټه شوی و هغې ته د ګنګو چې داسې ځوړندوله نو ډېر خلک به پکې داسې و چې کومه بېکاره کجوري وي هغه به یې راوړلې نو پته به یې خو پکې نه لګېدله که نه ځکه چې ډیرو خلکو به خیر راوړی نو یو به خپل ګنګو چې راوړ هغه به پکې ځوړن ک نو چا به خوریدل نه چې یاره دا بیکار پکې چا راوړی دا خیر پکې چا راوړی نو دا آیات دا غي فبارک الله تعالی نازل ک دا سم کوي چې ځان لې نه خوري او هغه طالب لور کړی دا د زوړ خان ګولې په کور کې ساتل لري درې ورځو نو دا ښه شوی خو ځکه دی چې بیکاره دی ستا په کور کې څوک نه خوري نو طالب له حقه په دغه کې ورکې نو یو خو ګناه دی دا وکړله چې بیکاره مال دی ورک ځان له نه خوري او طالب له هغه ورکې دویمه خبره یې دا وکړله چې ګناهګار په دې باندې شولې چې هغه له نورو خلکو ښه نګولی ورکړی دی نو ستا په هغه سخان ګلي باندې هغه ټول نګولی دی په وله سخاک نو داسې مرداری به نه کوئ طالبانو سره طالبان له چې کوئ په کور کې نګولی پخ کړی دی نو ښه نګولی هغې له ورکوي او بیکار انګول علماء ور کوي دا باندې دغه حق دی نو دی آیات کې الله تعالی هم دغه طالبانو په دې آیات کې د وظیفو مسله ثابته شوله صحیح او د وظیفو مسله صحیح ده چې خلق به ولوړي طالب له او دا په دغه حق دی سبا له هم دغه طالب دی چې هغه په جماعت کې امامي ته پسې مونږ کې تعالی جنازې کوي د الله تعالی کتاب د تبیانې د الله تعالی دین د تبیانې نو د هغې به ډېر زیات خیال وساتئ په سپک نظر باندې چرته چڼو ته ونه ګورئ طالبانو ته په سپک نظر باندې ونه ګورئ د الله تعالی پیغمبر ویلی دی د الله تعالی ملائک دی او ته لاندې خپلې وزرې غوړئ لاندې د خپلې وزرې غوړئ نو دې ته چرته په سپک نظر باندې چا وکتل الله تعالی به غرق کړي الله تعالی به تباه کړي ولا تیمم الخبیث او قسم کوي د ردی مال منه د دغه مال نه تنفقون چې خرج کوي تاسو ولستم بیا خزي نه تاسو غیستون کې هغه در په خپل حق کې په خپل حق کې دغه دغه انګول ځان نه خوري او د تعریب لور کې کوم ډوړې سوي ده په تنور کې ښکته غورځېدلې ده هغه تعریب لور کوه ځان لري سار پراټې پخ کړې دي تعریب له بیګانه چې سره ډوړې ور کوه دا کم ایمان دی ستا دا کم اسلام دی ستا حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا یکسب عبد مالا من حرام فینفق منه فیبارک له فیه ولا یتصدق به فیقبل منه کم یو انسان چې حرام مال دی حلال مال نه دی مخکې الله ویل انفقوا من طیبات ما کسبتم حلال مال چې دی دا خرج کړئ نو که حرام مال چا وګټه او هغه د الله تعالی په لار کې خرج کړي نو دا به تینه قبلېږي دویم داره په یبارک له پیه کم حرام مال چې جا خرج کړي د الله تعالی په لار کې د د پاره کې برکت نشي وردول کېدلی الله تعالی ولو کې برکت نه چي او بیا د الله تعالی پیغمبر ویل چې حرام او بیکاره مال دی الله تعالی لور که ولا يتركه خلف ظهره الا كان زاده الى النار دا د جهنم ټیکټ شو زاده الى النار دا د جهنم د پاره توخه شوله د جهنم ټیکټ کسو کا اخلي نو د جهنم ټیکټ بالکل آسان دی د الله تعالی پیغمبر ویل حرام مال دی وګاټه نو په دنیا کې رپاغي کې الله تعالی برکت نه چي که صدقه دې کې الله تعالی د نه صدقه نه قبلای او که ته مړ شولې دغه مال دې خپل اولاد ته پاتې که نو ځان سره تار جهنم ټیکټ واغیسته بچی به دې هم دغه حرام خوري ته هم حرام خور وي او بچی دې هم حرام خور دي او جهنم ته لاړه دي دغه حرامو سره ولا تیمم الخبیث او قسم کوي در دي منه له دغه مال نه تنفقون چې خرج کوي تاسو ولستون بیا اخیزي نه تاسو اخیستون کې هغې دره الا ان تغمضو فيه مګر که سترګې پټې کوي په هغې کې چې شمبوشي وکړي په هغې کې واعلمو پوه شئ ان الله غني الله تعالی بې حاجته ذات دی حمید الله تعالی ستایلی شوی دی ان الله غنی په دې کې اشاره ده ته الله تعالی به حاجت لري الله تعالی ستاسو مال ته حاجت نه لري الله تعالی به حاجت لري او حمید یو معنا داره حمید په معنا د محمود سره دی حمید په معنا د محمود سره دی معنا دا شوله الله تعالی چې په تاسو باندې کم انعامات کړی دي نو په دغه انعاماتو سره الله تعالی محمود دی خلک چې د الله تعالی ستاینه کوي نو الله را باندې دا دا انعام کړی دی دا یې کړی دی دا یې کړی دی نو الله تعالی محمود دی دویم قول لمبصرین داره محمود ان الله غنی الله تعالی به حاجت لري حمید الله تعالی ستایل شوی دی نو حمید په معنا د حامد سره دی کم مؤمنان مسلمانان چې نیک اعمال وکي الله تعالی دا غي نیک اعمال ستایي الله تعالی دا غي نیک اعمال سکی ستایي الله تعالی دا غي نه په دغه باندې خوشحاليږي الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرة منه و فضلا والله واسع علیم د دې آیت نه الله تعالی ورستو شپږ خبرې ذکر کوي په اړه د انفاق په سبیل الله کې په دې آیت کې داغې نه اولنۍ خبره الله تعالی بیانوي حاصل د اولنۍ خبرې سره حاصل له اولنۍ خبرې دا دی چې شیطان بر ته وسوسې اچوي چې د الله تعالی په لاره کې خرچه مه کوه خرچه دې وکړله غریب به شې بیا به ځان له څه خورې روژه را روانه ده چې دا یو ډبې کجورې بل بل له اخلي او دا یو ډبې اچار چیرې بل له واخیستل ځان له بیا څه چل کې شیطان بر ته دا وسوسې اچوي خو لیکن الله تعالی وایي چې بده کې د شیطان خبره مه منه بلکې د الله تعالی خبره پکې ومنه مخکې ته الله تعالی بار بار ویل چې د الله تعالی په لار کې خرچې وکړي الشیطان شیطان یعدکم الفقر یره در کې تاسو سره فقیرې د غریبۍ نه دې ځکه یعدکم په معنا د یرولو سره دی شیطان عام دی دو قسم شیطانان دی یو جنی شیطانان دی نو دویم انسی شیطانان دی نو انسانان کې هم بعضی داسې وای کنه اکثر خلک چې څه صدقه کوي د بل سره مشوره وکي یاره دا مال دی دغه ته لېږم دا چاند لېږم وای لېږم کنه دا خلک څنګه دی نو انسی شیطانو ته وای سړیا مې لېږوله دیو څه پته لګي هلکه پته لګي انشاءالله پته لګي هم په دنیا کې به پته ولګي هم به په آخرت کې پته لګي او دغه سي جنی شیطانانو ته بدل کې وسوسه ورځي دا ملګه یعدکم الفقر فقر په عربی کې اصل وای د ملا هډو کیته نو دې ځای کې معنا څه شوله سخت احتیاج به راباندې راشي یاره که دا زوی دې مریض شي دا ښځه دې مریضه شي یاره باندې بل څه دغه راشي مشکلات د باندې راشي نو که دا مال ته خرج کړي نو بیا به ته څه کې فقیر او غریب انسان چې اکثر خلک وایي که نه د چا زوی وفات شي یا تې مال ورک شي یا څه وایي ملا مې ماته شوله نو فقر څه په پښتو کې هم خلک دغه وایي ملا مې ماته شوې ده نو یو سړی چې کمزوری وي ملا مې ماته شوله نو دغه ځای کې دا خبره کوي نو الشیطان شیطان یعیدکم یاره درکوي تاسو لره الفقر د غریبۍ نه د محتاجۍ نه ویامرکم بالفحشاء ویامرکم یوسوسکم وسوسیه چې تاسو سره بالفحشاء په بخل کولو سره ویامرکم بالفحشاء دې ځکه د فحشاء نه مراد بخل کول تی مراد دی فحشاء په اصطلاح د شریعت کې هر هغه قول هر هغه وینا او هر هغه کار ته وای چې د هغې قباحت او بدی په شریعت کې هم معلوم شوي او هر عقل سلیم چې د چا عقل پاک او روغ عقل نو هغه هم د هغې په قباحت باندې اقرار کوي چې دا ډېر بد کار دی دا ډېره بده وینا ده دغې ته فحشا وایي شیطان د باندې هغه کارونه کوي شیطان د باندې هغه ویناګانې کوي چې په شریعت کې هم د هغې قباحت او بدی بیان شوي او دغسې چې د چا عقل سلیم وي عقلونه یې پاک وي عقلونه یې روغ وي نو هغه به هم هغې ته بده وایي په دې ځای کې چې مراد بخل دی نو کوم یو انسان چې بخیلي نو مخکې مونږ دا ویل که نه چې د هغې څومره ګناه کېږي نو هغه خلک هم په معاشره کې مشهور شي وایي دا سړی ډېر شوم پړق دی دا ډېر زیات بخیل دی وایي شوم سړی دی دا او د الله تعالی په نس باندې خو هم دغه انسان ډېر بد دی والله یعدکم الله تعالی وعده کوي ستاسو سره دې دی کې یعدکم په معنا د وعده سره دی به معنا یو وعده مفسرین وایي والله یعدکم الله تعالی وعده کوي ستاسو سره مغفرت تند بخنه د ګناهونو منه د خپل طرف نه فضل او د زیاتی کولو د مال دې ذکر فضل نه مراد زیاتول د مال تی مراد دی الله تعالی وي ته زما په لار کې خرچه وکړه شیطان خبره مه منه زه به دې ګناهونه معاف کمه او دویم خبره الله تعالی وي په دې باندې مال دې کمیږي نه بلکې په دې باندې دې مال زیاتیږي په دې باندې مال زیاتیږي د الله تبارک تعالی پیغمبر هم دغه ویلی دی او پرون می تاسو ته هم دغه حدیث بیان ک چې الله تبارک تعالی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دا تقریبا په تور د قسم باندې نبی رسول الله ویلی چې په صدقې باندې مال نه کمیږي یو د الله تعالی پیغمبر دا ویل دویمه ده چې او ما زاد الله او الله تعالی نه زیاتی کوي او منده لره بعفن په عف سره الا عزا مگر الله تعالی بول عزت زیات کی ستا په حق کې چا کمی او زیاته وک ته د الله تعالی د رضا لپاره دی ماپ ک معافی دی تو وکړه الله تعالی بدل عزت نور هم زیات کی او بل چې بچا کې عاجزی راغله د الله تعالی د رضا لپاره عاجزی وکړه ځان کمزور وګڼه عاجزی وکړه الله تبارک تعالی رفعه الله الله تعالی به مرتبه اوچتی کی یعدکم مغفرة منه و فضل الله تعالی به مال جاتی کی حدیث کې راځي په حدیث د ترمذی کې دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا آیات ولسته نبی علیہ السلام د سیویل ان للشیطان لمتن بابن آدم وللملک لمتن دا په انسان پسې شیطانو ته نږدې کیږي شیطانو ته ځان را رسي شیطان د انسان خوا ته راشي نو دغه سي د الله تعالی طرف نه ملائکه هم د انسان خوا ته راشي نو شیطانو ته سوی په اعاد بالشر و تکذیب بالحق شیطانو ته بدله کې دا غوردی و اعاد بالشر دا د شرونو وعده سره کې داغې نه یری و تکذیب بالحق او شیطان انسان ته داوی چې ته د الله تعالی حق ده تکذیب وکړه وای چې دا حق خبره نه دای چوي دا بل چوي دا صحیح ده او د الله تعالی ملائک چې د انسان خوا ته راغلي نو غو سره د خیر لوس کوي او تصدیق بالحق او دا او توي چې د حق تصدیق کوه نو په وان په من وجد ذالک پال یعلم انه من الله د چا په ځل کې چې الله تعالی د خیر خبرې واچولې نو داري په الحمدلله وایه ومن وجد الاخرى او کله چا په ذهن کې دا بل خبر راتله چې دا حق ممنه دا دین ممنه د الله تعالی په لار کې خرچې مکوه نو پل یتعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دی وای د شیطان نه ځان بچ کی او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا آیات ولسته الشیطان یعدکم الفقر شیطان یری تاسو سره د غریبی نه و یامرکم او سوسیه چې تاسو ته بل پښای د بخل کولو دا هغه د هغه کارونو او د هغه ویناګانو چې هغه شریعت او عقل بد غني فحشه دغه معنی والله یعدکم الله تعالی وعده کوي تاسو سره مغفرت د بخښنې د ګناهونو منه د خپل طرف نه فضل او د زیاتی کولو د د زیاتی کولو د مال والله واسع الله تعالی پراخه فضل ولري علیم پوی دی الله تعالی په هر څه باندې یؤتی الحکمت من یشا ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب مخکې آیات کې د الله تعالی وعده ذکر شوله نو دغه سي د شیطان خبرم ذکر شوله وس د الله تعالی وعده او د شیطان وعده د دې په منځ کې تمیز او جداواله په کار دی دغه جداواله په سبا باندې راځي دا په علم باندې راځي وس کده الله تعالی خوخه شي چاله علم ورکي کرچا او کده الله تعالی خوخه نشي الله تعالی غل علم نه ورکي یؤتی الحکمت من یشا ورکی پوی د قران چاته چې وغواړي و من یؤت الحکمت او چاته چې ورکړل شو له پوی د قران کریم په قد اوتی خیرن کثیره نو ورکړل شو هغه ته ډیر خیر الحکمت حکمت د په معنا د مضبوطوالی سره دی نو دې ځکه ته مراد مضبوطواله په علم کې په قول کې په عمل کې دا دعا کوي الله تعالی مونږ له په علم کې مضبوطواله راکا الله تعالی مونږ له په وینا کې مضبوطواله راکا چې وینا کو او په دلیل باندې هغه مضبوطی الله تعالی مونږ له په عمل کې مضبوطواله راکا یؤتی الحکمت من یشاء الله ته ورکه قوت او طاقت په علم کې مضبوطواله په علم کې په وینا کې په عمل کې چاله چې ته غواړي امام قرطبی رحمت الله علیه معنا کړی دا حکمت نه مراد علم د کتاب د الله تعالی او سنت د نبی صلی الله علیه وسلم دی ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې که څوک خامخا دا وایي چې زره دې پوره وضاحت زده کمه نو تفسیر بحر المحیط کې تقریبا د حکمت په معنا کې یو کم دیر شقوال ذکر شوی دی یو کم دیر تفسیرونه دی پدې کې که څوک یې ګوري هغه ذکر یو ګوري زې مې ته خو ده او نور دغه یو پوره زمونږ د پاره ان شاء الله یو یو تل حکمت مې شه ورکه الله تعالی پوی د قران او د حدیث چاله چو غواړي او حکمت هغه شی دی چې د هغې په وجه باندې ته په حق او په باطل کې فرق کولی شې یؤتي الحکمت من یشاء مضبوطوالی د علم مضبوطوالی د وینا مضبوطوالی د عمل ورکوي الله تعالی چاله چې وغواړي ومن یؤت الحکمت او چاته چې ورکړلی شوله پویه د قرآن او د حدیث فقد اوتیه خیرا کثیره نو یقینا ورکړلی شو هغې ته خیر کثیر هغې ته ډېر خیر ورکړلی شو خلک خو خیر ډېر دې ته وایي چې څوک مالدار او ډېر زیات ښایسته ډېر جیدا دی ډیر باغونه یې ډیرې ونې یې او دغسې یې ډیر ګاړ یې نو خلک هغې ته وایي او د هغې نه خلک ډیر زیات متاثره کیږي چې دا خو ډیر زیات لوی بختور انسان دی نه د الله په نسبت باندې بهتر انسان دغه دی چې علم د قرآن او د حدیثو ته ورکړل شي الله تعالی توفیق د عمل ورکړي وما یذکر الا اولو الالباب او نصیحت نه اخلي الا اولو الالباب مگر پاک او عقلونه والا کله چې د الله تعالی کتاب بیان شي او د چا عقل صفای نو د قران او د حدیث نه ډېرې پیدې غیستلی شي ډېر نصیحت یې غیستلی شي خو لیکنه چې د چا سره علم نه او د چا عقل پاک نه په هغې کې خواهشات پې غالب وي د دنیا پرستی پې غالب وي او بېدیني ګمراهي پې غالب وي نو هغه د الله تعالی کتاب نه بیا نصیحت نشي اخیستلی وما انفقتم من نفقة او نظرتم من نظر فإن الله يعلمه وما للظالمين من انصار په دې آیت کې د حکمت یو تقاضا الله تعالی ذکر کړي د حکمت کړه چې ته الله تعالی د خپل کتاب پوهه درکړله دغه سي د نبی صلی الله علیه وسلم په حدیث باندې پوه شولې نو د دې حکمت او د دې علم تقاضا اوس دا ده چې د الله تعالی په لار کې خرچه وکړه ځکه په قرآن او په حدیث باندې خو پوه شولې که نو ته چې اوس بل ته وایې نو ته هم لږ ځان وړقوه که او درې خپل جیب نه لږ دا لړم اخوا که او د لاسو ته ورښکته که چې لړم دې ته نه لري کړی نو دا چیچي دی بیا پرېږدي دی نه او چې دا لړم دې ته لږ ووهه او داسې پرې نوک باندې لږ اخوا دیکه ورکړه دا به لرې شي چې دغه لري ورښکته کړه د لاس دی ورښکته کړه نو ځان د بیا په دې جیب کې ډیر صحیح ډیر خلک کوی نشته در سره خو چې لاس یې ورښکته کی ټماټر اخلي بیا سره یې سل یو نیم سل روپیو سره یې کیلو یو کیلو غوښه هم پکې راواخله یو چرګ هم پکې راواخله نو بیا سره 1500 روپۍ د کیلو غوښې لپاره همي نو په کور کې ورته خلک وایي چې دغه نشته دی د صابون نشته دی کپړې پې وینځل غواړي نو بیا د هغې لپاره بیا لاس ورښکته کیږي خو کله چې په د اعلان وشي په جماعت کې چانده ورکړي یو غریب سړی ته وغواړي نو بیا په جیب باندې لړمي بیا لاس نشي ورکړه کولی نو څنګه چې د غوښې او د ډیوانو په وخت کې د لړم لګه خوا کوي نو د چاندې په وخت کې تم دا خوا کوي ومان پقت من نفقتین او بیا خرچه په دوه طریقو سره یو هغه د چې انسان په خپل ځان باندې لازم کی د شریعت له خوا په د باندې نه لازم شوی او دای په ځان باندې په خپل لازم کی نو هغه ته نظر وای او دویم هغه ده چې دای په خپل ځان باندې لازم نکی نو هغه ته سوی عامه نفقه او خرچه غي ته ویل کیږي ومان پقتو من نفقتین او هغه چې خرچه کوي تاسو خرچه او نظرتم من نظرین او یا منخت کوي تاسو منخت په ان الله یعلمه الله تعالی په هغه باندې پوی دی په ان الله یعلمه الله تعالی په هغه باندې پوی دی دا کنایه درسنه د جزا ورکول نه که په ځان باندې دی یو شی لازم که د نظر بیا ډیر قسمونه دي نظر مسما دی نظر غیر مسما دی نظر معین او غیر معین زبر دا شی که الله تعالی پلانې مجاهد را آزاد کړي جیل نه نو زه به دا کار کوم زه به درې ورځې روژې نه سم زه به مال ورکوم دومره نو دغه ته نظر معین وای بیا مشروط دی یا غیر مشروط دی غیر مشروط دا چې یو سړی وای په ما باندې د الله تعالی لپاره دا کار دی زه به دا کوم دومره روپۍ به ورکوم او مشروط دا دی چې که پلانې کار مې وشو نو زه بیا دا ورکوم دې ته مشروط وایه یا معین یا غیر معین ومان پقتو من نفقت نه چې خرچه کوي څه خرچه او نظر او نظرتم من نظرین او یا تاسو نظر کوي څه نظر ځان په په ځان باندې څه شی لازم کوي چې د الله تعالی د طرف نه تاسو باندې نه لازم شوی په ان الله یعلمه الله تعالی پوهیږي پاغه باندې نو الله تعالی به دغه پوره پوره بدله درکړي و مال ظالمین من انصار او نشته ریر ظالمان د پاره من انصار څوک مددګاران د ظالمان نو مراد پدې ده کې یو هغه خلک چې د الله تعالی د دین په خلاف باندې خرچې کوي لخکاریان له تنخواګانې ورکوي او دغه سي په خپل مال باندې د د ډمتوب او د ګانو بجانو اسباب اخلي دا سي د بهای اسباب پی اخلي و مال ظالمین من انصار نو مسلمانانو په خلاف باندې خپل مالونه لګی نو مالی ظالمین من انصار دغه تی مراد دی دغه سی مالی ظالمین من انصار مو په سرینو لیکلی دی دا مشرکانو ته دا شامل دی دا آیات مشرکان دی بی دین خلق دی یا مسلمانان ګناګاران ناغه تی مراد دی دغه سی مو په سرین لیکلی او مالی ظالمین من انصار په غیر شرعی مصارف باندې خرچه کول دا هم ظالم دی و ما للظالمین من انصار خرچه د الله تعالی په لار کې کې خو لیکن مقصد پکې د الله تعالی رضا نه ده بلکې مقصد پکې من او ازی ده نو دا ټول ظلم دی زیاتره خپل ځان سره نو د ظالمان د پاره د الله تعالی طرف نه څوک مرګره نه و مالی ظالمین من انصار نشتریر ظالمان د پاره څوک مددګاران